الشرط والجزاء شرط او جزاء خورا سبب از ان شاء الله وو بجې سبق شروع کوم سبا او دې څه شي ومن تکبر چا چې تکبر کو وزعه الله ذلیل بکی اغل الله وزا ذلیل بکی اغل من لم یشکر الناس لم یشکر الله دی باز پټو تکبر کړو څنګه الله ذلیل رسوا کړو من لم يسأل الله يغضب عليه آسو چې سوال نه کوي د الله نه نو غوسه کوي الله پا الله نه هر وخت سوال کوه دین الله به ته غوسه ګوري من انتهبا نوبتن فلیس منا چا چې لوټو کو لوټو نه دې زما لوټ ماری دا کا شګه کې بچا والے من دل علی خیر فلو مثل اجر فاعلی آچا چې خودنه وکړه په یو خیر کار باندې نو د لپاره مثل په اجر دې په شان داغي په شان ته د اجر د کوونکی راغی دې څوک د دین کار کوي او څوک دلالت دین کار کوي چاله کدی کې پیسې ورکا دا کارو کا د دین کار دا شوبه بهتره ده نو چې هغه سو د دین کار کې اند په دغه لپاره سره ایسره نرمی خشه ده ها نرمی کو ومن تشبع بقوم فهو منهم چاچ مشابهت کو د یو قوم سره نو دیر بشی دا غینا من اراد الحج فلیعجل آسو چې را د قید حج کولو نو تلوار دیو کی حج پچا لازم ده تلوار سره حج کوا مکه ته ساره ګما ته ونه تاسو پیسې مې سره سره دا راځم